ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم بیان دی د ورځې د قیامت په میدان حشر کې به حساب کتاب وشي دا مؤمنان نیک عمل به الله تعالی جنت ته داخل کی کافران به الله راوالی دوزخ ته به داخل کی دا سخت ګناګار نه دي مؤمنان چې هغوی ته معافي ونشي او هم الله دوزخ ته داخل کړي لا سخت ګناهګار مؤمنان چې داخل شي د هغې پسې به کله انبیا راشي د دوی لپاره به شفاعت وکړي د جهنم نه به وځي کله به ورته مؤمنان راشي د خپلو ملګرو لپاره دا زمونږ د سبق ملګری او دا زمونږ د جمع ملګری سفارش به وشي کله به ملایکې راشي د دوی سفارش به وکړي دا پیران نیکان دا علما دا به د خپلو مریدانو د خپلو شاګردانو شفاعت وکړي چې بوکې نو خالص کافر به پاتې شي نو دا کافر به د شیطان ته راجمع شي چې هغه د مسلمانانو له خپل پیغمبرانو شفاعت وکړو ملګرو ول شفاعت وکړو ټولو ول وکړو نو مون خو ټولو مرتا پسې زنده باد ویلې دي ته پاسه کنه زمونږ د پارم لګ دغه وکړه شفاعت وکا حضرت قتاده وی مشهور مفسر دی وی دقه وخت کې به د د پاره یو منبر جوړی د اور نه په دې بدی کینی او دا چې څوک د باندې اعتراضونه کوي نو ما وی دسی جواب به ولور کی دا شیطان چې د دې زنده‌باد والا خلی به ماتي کی دغه دی دا جوابونه به ورکړي نو وایي وقال الشیطان او به وایي شیطان کله به وایي لما قضی الامر کله چې فیصله وشي د کار جنت والا جنت ته داخل شي دوزخ والا دوزخ ته داخل شي نو دی به د پس خو د خپل زنداباد ولا راغلی دنه بګیله کوي نو دی به ته سوی ان الله وعدکم ډیره زمونږ د پاره ډیره د پوی خبره ده سبا وته وی ان الله وعدکم یقینا الله وعده کړی و تاسو سره په دنیا کې وعد الحق وعده حق د جنت وعده د سره کړی و د خپل رضا وعده د سره کړی و دا وعده هم د سره کړی و چې حساب کتاب وي الله وعده کړی و تاسو سره وعده حق و وعدتکم او مام د سره وعده کړی و ما د سره دا وعده کړی و چې الکه باس بعد الموت نشته دا مولیان دی د ځانه لګیا دی جنت دی او دوزخ دی چرته دی جنت او دوزخ او کوي نو دا بوتان دا به زمونږ د پاره شفاعت کوي ها اولای شفاعون عند الله ما د سره دا وعده کړې وي الله د دوی سره وعده کړې وا هغه حق وعده وا و وعدتکم ما وعده کړې و تاسو سره فاخلفتکم لیکن ما د خپل وعده سو که خلاف یعنی هغه زما وعده ښکاره شو خلاف د دې وجې نه ما مملامت وی پارام کینی فلا تلومونی تاسو ما مملامت وی چې تا را باندې دا کارونه کړی دی او تا را باندې کړی دی ولومو انفسکم او تاسو ملامت کې خپل ځانونه خپل ځانونه ملامت کې تاسو ته چا ویلو چې ما پسې منډې وهې زه خو اسیم غر کوم ما غر کوله انی کفرتو خیال کوي یقینا ما کفر کړی دی مراد د کفر نه انکار او براءت ته یقینا ما انکار کړی دی ما کفر کړی دی پس شي بما اشرکتمونی دا ما مصدریه والی په شریکولو ستاسو مالا په شریکولو ستاسو مالا من قبل مخکې د دینه زبم را واغشتم او د الله سره بم شریک کړم د الله تابعداري بم نه کوله زما بم کوله توبه توبه زه د هغې نه بیزاره یم بیزاره یم نه د الله سره شریک یم او نه بل سیم انی کفرتو یقینا ما کفر کړی دی انکار می کړی دی بما اشرکتمونی په شریکول استاسو مالا چې زم شریک کړم د الله سره کلا من قبلو مخکې د دینه په دنیا کې دا من قبل راواله د اشرکتمونی سره ولګوي خزم د الله سره شریک کړی او ما مخکې او که دا د من قبل راوالی د کفرتو سره ولګوي هم صحیح ده خدای هم په خیر کې ما خو اسم د الله خلاف کړو چې د الله خلاف مې کړو ما وې زه چې زه غر کم چې دام را پسې غر کی انی کفرتو یقینا ما خو کفر کړو په دنیا کې دا ما په معنا د من سره کې بما په هغه چا چې هغه الله دی بما په هغه چا اشرکتمونی چې تاسو زه شریک کړم د الله سره په دغه الله ما کفر کړو من قبلو مخکې د دې نه مې کړو په دنیا کې الله را تویلو ادم ته سجده وکړه ما ونه کړه ان الظالمین یقینا ظالمان چې دي لهم شته د هغوی دپاره عذاب علیم عذاب درناک بشارت واورئ خوشخبری و استاد سم وی الکه دا دغه ټک ټوک عمل فیدې به در تعالی ورسی چې جنت ته لاړ شي درته به پته ولګي چې دا مونږه معمولی عمل ټک ټوکو د دې څومره قیمت دی و ادخل الذين امنوا داخل بکړي شي هغه خلک چې هغه ایمان وروړي دي او عملو الصالحات او کړی دي هغه نیک کارونه دی به دننه شي جنات جنتونو ته تجری روان بی من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به یې په دې کې دا چې جنت ته داخلیږي ګورې څوک په خپل اډر بني بې اذن ربهم په حکم د خپل رب بیا دی د مخلص سړي چې د اخلاص د وجې نه کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول او یو منافق چې د چالاکۍ او د منافقت د وجې نه دا کلمه وایي د هغې مثال بیانوي الم تر آیاتا ندی کتلی کیف ضرب الله مثلا چې څنګه بیان کړی دی الله مثال څنګه بیان کړی دی الله مثال الکه د چا مثال کلمتا طیبتا داغه کلمې پاکې کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې پاکي چې دا سړی د زړه نه ووي د دې مثال الله مونږ او تاسو ته بیان کړی دی وی د دې مثال داسې دی که شجرت ان طیبت ان لکه پشان دغه اونې پاکي د دې کلمې طیبې مثال داسې دی لکه په شان دغه اونې پاکې کجوره نه ده دې ته شجره طیبه وایي ځکه دا نورې اونې خو ټیټي که نه دا ګرد غبار پرې ورپرېوځي او د اونې دغه چې ده کجوره خو داسې لکه د بلډنګ سره هغه ځای کېږي نو ګرد و غبار د هغې نه لاندې دغه کېږي په دې نه ور دغه کېږي ورسي نو که شجرتن د دې کلمې مثال داسې دی لکه په شان د ونې طیبتن چې هغه پاکه ونه ده چې هغه کجوره ده اوس په کجوره کې دوه صفته دي اصلها بیخ د هغې تاسو ته جرړې وایې اصلها بیخ داغي ثابت هغه مضبوطی پزمکه کې وفرعها او سانګې داغي فی السماء په بری سانګې بری دقه سه کلمه طیبه چې رو رو دی وینو دا زړه کې د خپل زیل خخې کی مسلمان خو بیا ټوټه ټوټه کا اور کې پکوړه کا خو داغه د زړه نه کلمه هغه نوزي ګوره ویخه پزړه کې کلک دی او د دغه کلمې بیا دا سانګي دي دا غوګونه دا سترګې دا خلو دا لاسونه په دې باندې به فیدې ښکاری د کلمې والا سترګې یو شان استعمالیږي سونګې بل شان استعمالیږي غوګونه بل شان استعمالیږي بې کلمې والا بل شان استعمالیږي تو اوتی اوکولها هغه میوه هغه کجوره تو اوتی اوکولها چې هغه ورکوي خپله میوه کل حین په هر وخت کې چې کم مقرری د هغې له د کجورې لپاره د میوې چې کوم مقرر وخت دی په هغه وخت کې ورکوي باذن ربها په حکم د خپل رب ويضرب الله الامثال او بیانې الله پاک مثالونه دا مثالونه ځکه بیانې چې په مثال سره غیر محسوس شي داسې شي لکه محسوس چې دا خلک پوه شي للناس د خلکو لپاره لعلهم یتذکرون د دې لپاره چې دوی نصیحت قبول کړي ومثل کلمه خبيثه او مثال دغه خبرې ناپاکي دا د کفر خبرې دا د شرک خبرې دا د بدعاتو خبرې د پسې د کلک ډنګ راواغشته کنه بیا وای نه نه نه نه نه د سینه ده مثال دغه کلمې ناپاکي کشجرت ان خبيثت دا دې پشان دغه ونی ګنده کشجرت ان خبيثت دا دې پشان دغه ونی ګنده نجتو ست چې هغه راوویستلی شي من فوق الارض د پاسه د ځمکې ما لها نوی د هغې دپاره من قرار په ځای کې قرارېدلو د منافق سړي د خولې خبرې د بدعتي سړي د خولې خبرې د کافر او د مشرک سړي د خولې خبرې دا ګنده خبرې چې دی د شرک کوي او د کفر کوي د دې داسې مثال دی لکه د مړغونې ونه بوټی مړغونې په دې دشتو کې کیږي زیړ غوندې وي دقسې دقسې وي او دومره تریخ دی چې بې اندازې موږ به چې کله ساروي به غوایان به بیمار شو زمونږ والد محترم به د شوکه در پلو راته دلته چرته به ونو دا به بیا یو ړل پنځه شپږ دانې او دا به د سارو له ورکاو چې د خېټه کې دا دغه چینجي منجي دغه شي مړ شي اوس دغه ونه نه ده د دې دانه دانه زیلی وي تاسو خو چې دغه کوي که ونه را لوي خراب باسي نو سو پټه او پسې خکته کند او باسي لیکن هغه دانه دانه د سمکه د پاسه بسره دغه شي روزي که معمولی باد پې راغی دا مړغونې ونه د ویخه وباسي او دغه کوي زغلی یې نو وایي نجت الصد چې هغه راوویستی شي من فوق الارض د پاسه د ځمکې ما وی چې تیر وباسي کنول منول نه غواړي خو دغه ځمکې د پاسه یا یو انچه یا دوه انچې زیلي وي او ما لها نوی دا غي د پاره من قرار ثابتې دل په یو ځای کې بیا د کلمې بیان کوي دا کلمه نه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا یو شی دی یا اشهد ان لا اله الا الله د دې دومره خیر او برکت دی چې د دې کلمې په وجه باندې الله تعالی مړی په قبر کې داغه امداد کوي کله چې سړی کې خو دي شي خپل خپلوان ته لاړ شي دو ملایکی ورته راشي کې نه ته پوسونه ته کوي وای مر رب او کا رب دې سوک دی تاسو سوي چې ما سوک ساتي دا حالات زما سوک کابو کوي دی وته وای الله وای ما دینو کا دین دې سو د ژوند د تیرېدو طریقه دې سوه وی دین زما اسلام وو د رسول الله په باره کې ته تپوسو کی چې د د باره کې ستا ساقیده وه وی زما دا عقیده وه چې عبدالله و رسوله د الله او د رسول دغه وو وی اودش او دسې اودش لکه د اول شپې الک چې اود کېږي دقه وخت کې وی دا د دې کلمې برکت و چې دقه وخت کې الله دا سړی ثابت قدم کو خکلی جوابونه وته ورکړه دا دغه نه دي دا نیکان خلک خیر د دې خو بیل مطلب دی خو دا نیکان وایي ریاضه چې کله تاسو امتحان ورکوي که د هر څه امتحاني دا کلمه په کثرت سره وایي څنګه چې الله تعالی په قبر امتحان کې الله د دې کلمې په برکت سره کامیابی د نصیب کوي دلته به الله نصیب کی یثبت الله الذين امنوا مضبوطه ی الله پاک هغه خلق چې هغه ایمان وروړي دي بالقول ثابت هغه قول مضبوط هغه وینا مضبوطه شرط مضبوطه ای فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې و فی الاخرت او په آخرت کې مفسرین وای مراد د آخرت نه قبر دی یا الله خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکړي رب تمام مشکلات د دنیا او د آخرت ته زمونږ حل کړي رب تمام مشکلات د دنیا او د آخرت ته زمونږ حل کړي رب ته په مونږ باندې فضل وکړي رب ته په مونږ باندې رحم وکړي رب ته زمونږ حالات درست کړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را ترا کې د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث باندې رب صحیح پوی کړي د قرآن او د حدیثو رب اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د قرآن او د حدیثو خیر او برکت مونږ له دنیا کې مراکې زمونږ کورنو ته او بچو ته ورکې په قبر کې مراکې د دې خیر برکت پرز د قیامت هم رب د دې خیر برکت راکې خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې ناستو دنیا او آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو خوشحاله کړي په حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځوي بیمارانو ته هم دعا وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي زمونږ د سبق یو ملګری دی هغه بیګا وفات شوی دی هغه لم دعا وکړي چې الله پاک دا مغفرت نصیب وصلی الله